الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه اما بعد ډیرو معززو مسلمانانو او مؤمنانو او ریدونکو ورونو مخکې منګه خبره دې ځای ته رسولې وه چې کله خلیفه هغه منعقد کړی شي او په شرعي طریقه باندې هغه مقرر کړی شي نو د دغه سي خلیفه سره بیعت کول دا په هر مسلمان باندې لازم دي ځکه د اسلامي خلیفه د بیعت نه ځان ویستل او د هغه د اطاعت نه ځان ویستل دا انسان ناکامۍ ته رسوي، د قیامت په ورځ باندې د دغسې انسان سره بیا څه دلیل نه پاتې کیږي د خلاصون د الله رب العالمین د قهر او د عذاب نه، لکه حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه وایي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدل دي چې غویلي من خلع یدا من طاعه لقي الله وای چا چې د اطاعت د امیر نه لاس وست او د هغه نه ځان یو طرف تک لقي الله یوم القیامه لا حجه له دا به د الله رب العالمین سره د قیامت پر ورځ باندې ملاو شي او د دې د پاره به هیڅ دلیل نه د خلاصون چې دا ځان په هغه باندې خلاص کړي د الله رب العالمین د قهر او د عذاب نه او بی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهليه و څوک چې مل شو او د هغه په څټ کې بیعت د امام او د خلیفه نو نو دا د جاهلیت په مرګ باندې مل شو دا حدیث امام مسلم راوړی دی ابن خلدون هم راوړی دی په یو سلو پنځه شپېتم نمبر صفحه کې نو د دې حدیث نه معلومیږي معزز ورونو چې د اسلامي خلیفه او امام بیعت کول دا په مسلمانانو باندې لازم دي، باید چې د هغې سره بیعت وکړي او د هغې د بیعت نه سرغړونه ونه کړي، ځکه دا په بې طاعتۍ کې راځي او کله چې سړی د امام بې طاعتي وکړي او د هغه بیعت مات کړي، نو د الله رب العالمین په مخ کې بیا انسان سره څه جواب نه وي د ځان د خلاصون لپاره نو د بیعت معنی موږ ذکر کړې وه چې بیعت دا صیغه د مصدر ده په معنی د معاقدې او معاهدې سره دی لکه ابن منظور رحمه الله فرمای والبیعة عبارة عن المعاقدة والمعاهده بیعت چې دا عبارت دی د معاقدې او د معاهدې نه د لوز او د وعدې نه چې دی دا عبارت دی نو الفاظ د بیعت دا و ذکر کو چې شریعت کې الفاظ د بیعت دا څنګه ذکر کړی شوی دی په مختلفو طریقو سره په احادیثو کې د بیعت الفاظ ذکر کړی شوی دی چې من جمله د هغې نه یو حدیث امام بخاري او امام مسلم راوړی دی د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه وی بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وک علی السمع والطاعه په سمع او طاعت باندې فی العسر واليسر په سختۍ او په سانۍ کې والمنشت والمکره په راحت او په تکلیف کې وعلى اثره علينا او په دې مو سره بیعت وکړ چې امام او خلیفه موږ باندې څوک غوره کوي نو موږ به هغه باندې صبر کوو په دې باندې زموږ بیعت دی وعلى الا ننازع الامر اهله او په دې باندې مو سره بیعت وکړ چې موږ به د اهل خلکو سره جګړه نه کوو په کار باندې الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان مګر که چرته تاسو کفر بواح د امیر او د مشر نه وګورئ او تاسو سره په هغه باندې د الله رب العالمین د طرف نه دلیل وي نو په هغه وخت کې به د امیر اطاعت لازمي نه دی چې کفر به واحد امیر نه ښکار شي او په بل روایت کې سره دا الفاظ دي وعلى ان نقول بالحق اينما كنا او مونږ به حق وایو چې کوم ځای کې مونږ یي والا نخاف في الله لومه لائم او د الله رب العالمين په دين کې به د ملامتې د ملامتې ويونکي نه نه يريږو دا حديث امام بخاري په کتاب الفتن کې راوړی دی او امام مسلم په کتاب الاماره کې راوړی دی معزز ورونو دغه شرعي الفاظ د بيعت نو په دې طریقه باندې به بیعت کیږي چې نبايع امير المؤمنين ابو بکر البغدادي والحسيني والقريشي على السمع والطاعه نو په بیعت کې د عسر او د یسر ټکی ذکر کړی شو چې زمونږ به د خلیفه سره بیعت فی العسر والیسر وي نو د دې مطلب څه دی نو مقصد د دې دا دی چې برابر خبره ده چې په موږ باندې په مال کې تنګ سوي او که اساني وي را باندې یعنی موږ مالدار یو که غریبانانی خو موږ به د امیر او د خلیفه اطاعت کو او د هغه خبره ومنو او د بیعت په دې الفاظو کې یو بل لفظ والمنشت والمکره ذکر شو نو مقصد د دې دا دی یعنی برابره خبره ده که موږ بد ګڼونکي یو د هغه څه چې موږ ته پې امراء امر کوي او زموږ د خواهش خلاف وي او که موږ هغې کې په نشاطت کې یو لکه امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې فرمایي قال العلماء معناه تجب طاعه و علما وی چې معنا د منشط او د مکره هغه دا ده چې په مسلمان باندې به اطاعت واجب دی د ولاتو د امورو په هغه څه کې چې ګران وي په نفس باندې او بدې ګڼي خو چې د الله په معصیت کې دا اطاعت بنئي د الله رب العالمین په اطاعت کې به سړی اطاعت کوي که چرته د الله رب العالمین په معصیت باندې امیر امر کوي نو فلا سمع ولا طاعه بے سمع او اطاعت نشته وي دا خبر د امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې ذکر کړل شوی ده بل لفظ په الفاظو د بیعت کې وعلى اثره علينا ذکر شو نو مراد د دین دا دی چې په امور د دنیا کې امیر په موږ باندې یو بل کس غوړه کوي او خاص کوي په موږ باندې ولو که هغه مستحق دغه عمل نه وي نو هم موږ په هغې کې سمع او اطاعت کوو او دغه خبره ومنو مثلا یو سړی د هغه الله رب العالمین علم ورکړی دی او یو رتبه ورکړې ده او په یو مسلک باندې پوهیږي امیر راولګيږي دغه مسلکی سره لري کی او د یو سړی په دغه مسلک باندې مقرر کی چې هغه ته دا مسلک معلوم نه نو دا د مسلک والا سړی چې کوم په دغه مسلک باندې پوهیږي دا به په دې کار باندې صبر کوي چې امیر لري ک وعلى اثرتنا علينا مقصد دا دی یعنی که ستا حق می او امیر تانه د خپل حق والی او بل چاله ورکی او حق د اغه نه کیږي نو هم ته په صبر کې او په دې الفاظو بیعت کې بل لفظ اغه الا ان تروا کفرا بواحا یعنی چې کفر بواح د امام نسله اوویني وی ګوري نو په دغه وخت کې وبه اطاعت د امام نوي او دغه خلاف بکیدل شي لکه قاضي عیاض رحمه الله فرمای اجمع العلماء على ان الامامه لا تنعقد لكافر وټول علماء اجماع کړی دا چې امامت او خلافت دا به کافر ته نسپار لیکيږي دا به کافر نه ور کول کیږي وعلى انه لو طرأ عليه الكفر ان عزل وکچرته کفر په تبای نازل شو کفر وک نو دا به معزول کیږي او دا به د مشرۍ د خلافت نه لري کیږي فإن لم يقع ذلك او که چرته دا کار نه واقع کیږي یعنی په دې باندې قدرت نه چې دا لري شي او نه لري کیږي الا لطائفه وجب عليهم القيام بخلع الكافر به په یو ډله باندې د مسلمانانو به دا لازم ده چې راپاتېږي او د دې کافر خلاف کې واغلري کی دا خبره د قاضي عیاض رحمه الله په شرح د صحیح مسلم د امام نووي شپږم جل 314 نمبر صفحه کې راغلي ده معزز ورونو دا د بیعت الفاظ دي او دغه د مفرداتو مقصد د دې الفاظو چې د عسر د یسر څخه مقصد د منشته د مکره څخه مقصد او د علی اثرتنا علینا څخه مقصد او د الا ان نرو کفرا بواحا د دې مقصد د ټول مقصد مو پیژاند نو هر مجاهد او هر مؤمن له فکر دي چې د امیر سره بیعت په دغه الفاظ باندې وکړي ځکه دا په احادیث کې راغلي صحابه هم د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت په دغه طریقه باندې کړو او دا به عمل تر رسې ورونو صرف په خله نه چې سړی په خله باندې بیعت وکي او به د امیر خلاف هم کوي په سختۍ کې به د امیر اطاعت نه کوي د غرنګ چې د توبې څومره هغه کار کوي بل دا چې د وظیفې نه معزوله کی مثلا ستا حق بل چاله ورکی نو ته په خفای او د غې د وجنه د امیر نافرمانی کې نو دا بیعت بیستا نسی کیږي ورونو الله رب العالمین د دینه منع کړی دا او الله رب العالمین په دې باندې زجر ورکړی چې مؤمن و خبره کوي هغه عمل ته نه رسي ځکه الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون او مؤمنانو ورونو مونږ تاسو چې دا بیعت کړی دی نو دا صرف وینا نه ده ورونو چې بیعت لاس دې ورک او د بیعت دا الفاظ دې ویلي نه دا به عمل ته رسو مونږ نه الله رب العالمین عمل غواړي هم د قرنګ څنګه چې په دې بیعت کې د الفاظ ویلي دي دغه شان دا کار به عمل کې مونږ هم راولو په سختۍ او اسانۍ کې به هم د امیر اطاعت کو دغه خبره ومنو په خوشحالۍ او په تکلیف کې به هم د امیر اطاعت کو دغه رنګي که امیر زمونږ دا حق راخلي او بل چا له ورکوي هم مونږ به په هغې باندې صبر کوو او اطاعت به کوو تر دې پورې چې د امیر نه مونږ کفر بواح او ښکاره کفر نه کتلی که چرته هم ترې ښکاره کفر وکته نو بیا به د هغې خلاف کوو هغه به معزوله کیږي او د هغه اطاعت به نه کیږي ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق نو معززو مسلمانانو وروڼو دا د بیعت الفاظ او د بیعت معنا وه او چې کله انسان د امام او د خلیفه سره بیعت وکي نو دغه بیعت باندې به وفا کول پکار دي مؤمن باندې دا فرض دی چې بیعت باندې وفا وکي د بیعت به نه ماتي ځکه د بیعت د ماتولو نه په شریعت کې منع راغلی ده الله رب العالمین په قران کې په عهد پر کول باندې امر کړی دی د غرنګ حدیثو کې د بیعت ماتولو نه منع راغلی ده نو ان شاء الله زمونږ په بل درس کې به حکم د ماتولو د بیعت ذکر شي چې څوک بیعت ماتي د غي څه حکم دی او په شریعت کې په بیعت باندې وفا کول دا څومره لازم دي نو الله رب العالمین دی زمونږ تاسو د بیعتونه چې کوم په خله باندې کړی دي دا عملا په مونږ تاسو کې راولي او رب العالمین دی ټول مسلمانانو او مؤمنانو لره توفیق ورکړي چې راشي د خپل خلیفہ او د امام سره بیعت وکړي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين